مسلمان هغه نه دی چې تشپک ورا کار چې کی کار چې کی نو حسن کام سے ہوتا ہے حسن کام سے یعنی د انسان کار چې جوړي حسن کام سے نه کې حسن کلام سے خپل خبره کوا خپل خبره کوا دیوجن اگر گویم مسلمانم بترسم چوبینم مشکلات لا الہ را کستا سو خیالي دکته د مرګري نه رسته تاسو که سار په مانځ کې سی ویل شو کم صورت ویل شو خقاری بای سر بیا وګرای چې خدای ته علم دی یار دونه چاته پته نه لګي چې سحر په مانځ کې سی ویل شو دا خدا الله کرم دی دا د الله احسان دی دا د الله مهرباني ده چې مونږه په دې دې سیدو کې خطا کیږو نه ادا تم نیول دی کنه ته یو مرګری ته ځای ته وای ځا ورته مرګری ته خود دوه دوه په ځای سو رکاته سو سیدې دی وکړي یو جهره دی بغریب شکی سیاره کا واقعي وای بیا را مړه پتن در دي سیما یو ته ویل کنه مړه مولوی سب سو کو نو بس خدای په دې دنیا تندر ورته سوال دار ازي چې په مکه کې هو زکاتونه و فرضیت په مکه کې راغله مقادیر په مدینه کې راغلي یا د زکات نه مراد پاکي ده پاکي لره کوونکې دي او کسان چې د خپل مستور زینو حافظون حفاظت کوي مستقل امت الله په دې باندې تبا کړي وګوره سراج المنیر والذین هم لاماناتهم آکسان چې د خپل امانتونو او د خپل لوزونو له ساتي او آکسان چې دی په خپل منځونو حفاظت کوونکي دي وسو مونږه دلر پزمکه کې وین علی ذهابن یقینا مونږه په بوتلو د دې باندې خامخا قدرت لرو داسم کوله شم چې په یو ځل باندې دا وبو چې کم نفانسانا لکم به نه پیدا کوم غستا سود پارا په دی باندې باغونه دا وبل پزمکه کې سٹور کړي تاله پتابین تابین باندې راو باسي خيسته باغونه او سونه په مینا باندې خوري او دا د عربو سونه لذیذ خوراک دی هغه خوراک خوراک نه دی چې د خونه تیل پکې نه وي هغه دانه پکې پرته د ګل په شان بس آزان لوالا استاد پر انګوله دې مستقل الله ویلی دي تم بوتو بدهنه راټو کوي تیل لرا وسبغل للاکلین ولقد ارسلنا نوحا مخکې د بیړۍ ذکر وشو اول باندې د بیړۍ څوک دی وای کنا نوح علی السلام ځکه ورپسې ذکر کړي ولقد ارسلنا دلیل نقلی د نوح علی السلام نه لګل موږ نوح علی السلام خپل قوم ته ویل اے قومه بندګی د الله وکي نشته تاسو د پاره الہ غیر د الله نه افلا تتقون تاسو لنه یریږئ د الله نه ویل سردارانو هغه کسانو چې کفر کړو د د قومنا ما هاذا نه د مگر بشر بشر د تاسو پشان اراده لري ان يتفضل علیکم چې غرواله حاصل کی پتا سبانه ولو شاء الله او که غفته الله نور علی گری به ملائک موږ نه دی اورې دلی په دې باندې په پلارانو لومبنو کې نه دا مگر یو سړی دی په دې لیوانتو تاسو انتظار کوئ په دې باندې تر یو نیټه لیوانه ده نو اخر بمړ شي لیونه دې نو په غرونو به سر شي نو بیا وګټي ولي نو هر څوک به معلوم کی چې لکه لیونه دې اوس لیوان ته پرخ کار نه ده زکه خو دنیا والا په د باندې دوک کی نو انتظار کوي په د باندې تر یو نیټه ویل قال رب انصرني ویل اے زما رب زما مدد وکا بما کذبون په دی وجه چې زما دروغجنتیا کوي ویل وخیزا په دې بیړې کې من کل زوجین د هر قسمه جوړې نه دعا او فلاحل الا من سبق علی القول مگر هغه څوک چې وړاندې شوی دی په غیبه باندې وینا منهم د دیونه کنعان نو میوان غست چې د وار سره نوح علی السلام خپن شي ولا تخاطبني ما سره به گفتگو نه کې پاک کسانو کې چې ظالمان دي نشته تاسو د پاره الہ غیر د الله نه افلا تتقون تاسو ولنه یریږئ ویل سردارانو د قوم د دنا د قوم د دنا ها کسانو چې کفر کړو درو جنتی کولا په ملاقات د اخرت باندې او مسکړې موږ دی لرا په ژوند دنیاوي کې ما هاذا نددا مگر بشر دې تاسو پشان خوراک کې دا نه تاسو خورې دا نه سپه سبانی سوک دی پای خوشاله وای دانا با دانا مجنون با مجنون دانا با دانا مجنون با مجنون کل حزب بما لديهم فرحون لیوانه د لیوانو سره چرسی د چرسیانو سره بنګی د بنګیانو سره چرسیان چې یو ځای شي تاسو لیدې زونه مزه کوي ته به دا دنیا خو دیو راټینګه کړي چرسیان په یو ځای کې ناش دي جو کس د سی وزیر تیر شوی دی هغه پونګه پونګه کوي او مخه ته خلک شاته ای جاګه نور ته هم به کوئی زمانه می وزیر ہوا کرتے تھے نبی آواز هغه شینه دوړه اوچته کی چې لکه بس ما ته وای وای ګورا د څه خلک زما دا گاړه څه شه بس د څه منډه کړه د څه منډه کړه مې ورولې چې ستا په خپل گاڑی کې ورسم سړیا واچان خلک دی بس بیا یو لس روپۍ خو سر نه ایمان په منځ د یری او د امید کې ده حضرت عائشہ صدیقہ وای ما د نبی علیہ السلام نه تپوس د دې آیات په اړه کې وکړو چې د الله رسول دا کسان دي چې شرابونه اسکی او غلاګانې کوي ما ته نبی علیہ السلام یې ابنت صدیق و د صدیق لوري دا آ کسان دي دا الله په پیسې کې به د پیسې قابل یې او کنه به یې تحفه وړم خو تحفه څنګه ده چې مالک به قبلې او کنه به قبلې خوشاليږي به او کنه به خوشاليږي اولائک الذین اوس بشارت دا کسان دی یسارعون فی الخيرات چې جلتی کوي دیو په نیکو کې وهم لها سابقون او دیو دینه کو عملونو ته مخ کې کېدون کې دي ولا نکلف نفسا او تکلیف نه چاو مونږ په یو نفس باندې مگر دغه د وسما فقا مونږ سره کتاب دی انت قبل حق چې هغه دلالت کوي په حق باندې په دیو باندې باید ظلم نشي کېده بلکې ورونه د دیو پیغمبرات په بهوشي کې دي من هاذا د عمل او د دیو لپاره اعمال دي سامر هغه چاته ویل چې د ماسختن نورستو خبره اترې کوي فاروق اعظم با په دې خبرو خلق وهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه منع کړي قران و قران لولې قران تکرار کې دته اس دته سامر نشي ویلې په دنیا خبرې په ذل بکواسونه افلم یتب دا الله هغه ذات دی زراکم چې تاسو ښکار خور کړی پزماکه کې او دی الله تبا تاسو جمعواله کې دیشي او دا الله هغه ذات دی چې ژوند ورکه عمر ورکه دلره اختلاف د شپې او د ورځې دی ولی عقل نه لري انکار ان الباس بلکې وای دی په مثال الله بل قالو بلکې وای دیو پشان دا ان هاذا نذدا مگر کشی دړمبنو نرم وای کنه دا د ادم او د حوا زړې کشی نمنو دا سرورم قسم دلیل دلیل عقلی دلائل عقلیه اعترافیه قل لمن الارض تو اے چا د پارا د ازمکا او هغه څوک چې پدې کې دی کای تاسو کوی دن کې چا د پارا دا د چا اختیار پکې چلیږي عالم الغیب او شهاده عالم دې په پټو په کارو او چت دې دغه نه چې دې حصہ دار ګرځي قل قر رب اما ترینی تو اے زما ربا که خیمه تا غچ د دیو سره واده کې دی شي نو اے زما ربا مگر زوما په قوم ظالمانو کې و ان علی ان نریک من الله ما پدې کې مگر زوا یا دفق په کلی طریقې چر سنت د محبوب عالم دی السیئه بدعت لرا نحن اعلم بما یصفون موږ په یو پاچ دیو بیانې نحن اعلم بما یصفون الله محبوب عالم صلی الله علیه وسلم زمغه به دادا د نبی نه قربان شي الله یو يهودي محبوب عالم سره یو معاملې وا نیټه مقرر کړې وا هغه نیټه نه مخ کې عکس راغی او نبی عليه الصلاه والسلام په دې مړی مبارک پورې ونه خطو صدر د نبی عليه السلام په دې مړی کې ونه هغه له زور ورک دغه اثر د محبوب عالم په دې خسته مخ باندې ښکارا شو یل عبد المطلب اعلی تاسو ټال مټول کوي چا حق نه ور کوي فاروق اعظم ویل یا رسول الله ما دې ته پرېدا ټیم لا نه دی راغله مخکې اگر ته عمر ما تا دیتا زودا ما تا ما دا کس تا ته یو بل خبره محتاج یو ته دا ته وایا چې څه شی غواړې نو په خوري اخلاق غواړه او ما ته وای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پر دې حق دې ور کوي موږ دې ته محتاج یو ویل دې بوزي خپل حق مر لور کوي او دون زیاتی شی مر لور کوي اچلاړو هاي هاي ورته ما ټول صفاتونه د محبوب عالم محمد عربي په دې کې ما کتلیو تورات کې کم د نبی رسول الله صفاتو یو داو چې د صبر با د په غصه باندې مخ کې کیږي بس دا ما ته معلوم شو زما تمامه زندگی د په غلامای کې اوس تیرو مونږ خپو یو پاګه چې دیو بیانای وقر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین وقر رب او ای زما روا د محبوب عالم د دوانو جهانو سردار گریوان تلا سچول او پناه حق چول او نفس گریوان تلا سم نه ده زور ور کړ ده اے د عبد المطلب اعلی په کم بازار کې به دا خرڅيږي چې والو نه نه دا الله د پاره غصه برازي غصه برازي خوشکل غواړي دا ډېر تریخ ګډ دی او کتیر دې کنو مزه بکې دا داسې دوايي دا چې د دې پشان بیا دوايي هم نشته ده وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين کته احسان کینو احسان کې په یو داس انسان چې هغه په احسان کې با پشاران شي منلوی مال او دولت بدر کی او کته وجنه نو یو اینی والا سړی به مړ کی من زما قبیله وستانه بدل واخلی ستنه پوره او محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دوه خانه دته مقرر کړي وی ګډه ور ده چرته سخت لیدل نه ده قیدی خلق دسی ساتي دو خانه د دو خانو سودا وا سمامه له راوړه سمامه ابن اصال درې مورش ولا حبیب عالم صلی الله علیه وسلم تدبیا کا خبره وکړه لوی سالارو پسترو کې وخت کې راغلي نبی علیہ السلام یې پرې دی دی چیزي حریان شو صحابه چې نبی ستاد سر دشمن د الله د دین د سر دشمن دین په خلاف کې د سس کړي کم کم کرتبونه کړي ته بیا هم پرې دې حیران شه صحابه سمام روان دي بس د کلی نه راوته ورته سماما دا محبوب څه شي مجبوره کړو ځان سره وای سماما دا څه شي مجبوره کړو چې ته پرې خو دې معلومیږي دا چې دا یو دولت دی دا یو دین دی دا یو کرم او د مهرباني دین دی دا یو تر سودا د رحم دین دی اوی سماما د شي انسان به د شي اخلاق وتا ته بیا چرته ویلاو شي واپس راغې سیده راغې کلمه ویل اشهد الله اله الا الله او بیا الله د دنه کم کار اغسته تاسو تاریخ وګورئ چې کم کار الله د دنه اغسته محبوب عالم ته ویل چې دا خلک زمونږ زه ته راځي کفار مکه زو یو یو یو دانم پدیو حرامه وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين دشمن سره دا رویا کور کې څنګه عجیب رویا یزل حضرت عائشہ او د محبوب عالم په میز کې د کور خبرې دي تو تو مې مې ادا ناز او د تنعم خبرې دي کله کله کور ودانی چې کله څه خبرې کوي کله نیاز غټي دا د نیاز خبرې نو همیشه د پاره د نیاز خبره هغه وته دشمنی ته نه رسې ځان د دین نه خبر کا ځان د قران نه خبر کا دا د کور والا د زوج زوجې د خزه خاون په خپل مینس کې او نیاز تنعم ژوندۍ پکې راځي ته د محبوب عالم زندګۍ ته وګوره کنه محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه سره خبرې اترې د شي رالي په مینس کې او اې د سدا حضرت عائشہ وې د سې پکاروا د سې کول پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې د سې کول پکار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ زما اوستا پمینس کې سالس پکار دی خنو استا پلار ابا جان ابو بکر دی شي او بیا هم پلار دینو بس ډیره ټیک دا ټیک دا دا زموږ استا په مینس کې سالي شي صدیق اکبر پسې کسلاړو محبوب عالم دی غواړي پمنډر روان څه چلو شو دونه گزاره ورک چې د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سپېږمې مبارکه نه وین روانه شولا محبوب عالم صلی الله علیه وسلم زرو په میانس کې شا نه نه صدیقہ دې د پاره مونږ ته نه را بللې هاي هاي دا خو ته پکړ دا کړ دا جيبه سړې دې د پاره ته مونږ نه را بللې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم په خپل صادر مبارک دسه حضرت عائشه هغه پوزا دغه مخ مبارک د ویني نه پاکي ویني نه پاکي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ خو چې کله نبی په مینس کې شنو آسیده وته ادا مخ پاکي ورته څنګه چلې سړی نه مخلاص کړی کنه سرمنه درلنه اړولا اے سړی نه مې خلاص کړې کنه ولې سړی نه مې خلاص نه کړې دې ته ویلې شي د ناز او د تنعم زندگی دې ته ویلې شي نه نه صدیقا یا صدیق دا خود ناز او د تنعم دا خاصی داغه خزی او د خاوان داغه پل د مینې او د محبت خبره پدې کې دا ډنګ ماری نه نه وقر رب اعوذ بک اول اجان دفعه شرموش کو بعد ازان در جمع گندم جوش کو اول د منګکانو شر دفکا او رست بیا پتاونو کې ماشاءالله خط مسلمان سره اخلاق دا خزانه ده مسلمان سره کلمه طیبه دا خزانه ده مسلمان سره مسلمانی دا خزانه ده خو التا منګک سپه او دا سه زهري لا چې دا غین الله دې موږ لا پناه راکړي بس نو ځکه الله یو قر رب او د سپینه په پناه نه غوښتل کېږي الا برب الکلاب څوک چې د دې سپور رب دی و د سپور رب و د شیطان رب زه خو به دست يم دشمن می صاحب دی الله ډېر سخت دی خو پتا باندې عاجز دی ستا په مقابله کې کله ادم دی ربا یو سزا په جهنم کې وي دیمه سزا همیشه وي دریمه سزا تلفح وجوههم النار سیزی با مخونو د دیو لراور وهم فیها کالحون سرورمه سزا وی بدیو پای کې بد شکلا چینداړي چینداړه بدای چې دا بر شونډه وې نیم سر تر رسیدلی او لاندې شونډه وې نامه تر رسیدلی ترمذی کې دا روایت ده الله دې په موږ باندې فیصله ووري مان الله دې موږ امړ کې زر کال چغه چغه چغه چغه هغه په وګ نه غره زر کال رستو باغ ورته نکم ما کې سون څه چغه وای تاسو خلاصیر نه پړنه نه درې شلې تاسو خلا درنګ تیرون کې پجانم کې تا خلا کربونه نه دي تیر کړي تا خلا کربونه کربونه کربونه کربونه ابا حلول شیوزه کې را روان دی د ماشومانو نه د حضرت علی المرتضی نو سه ماشومانو یو طرف ته لوبي کوي د بچیا ته خلکو سره لوبي ولې نه کوي ته لوبي ولې نه کوي لوبي نه کوي نور ماشومان لوبي کوي بیا وی ولا الدنيا بباقيه لحي ولا حي على الدنيا بباقي یو ژوند و په دې دنیا پاتې نشي نه به دا دنیا د یو ژوندۍ د پاره همیشه بیا په جړا شه بشیا ولې جاړي جاړم دا زمون ابای چې ور بلې نو دا واړه واړه لرګي د دې غټو لرګو لاندې کړي تاسو نه چې مون سره داسې وینئ نه به دلیل د د لپاره پدې یقینا حساب د د عند ربه په خوا د رب د کې انه یقینا شان ده لا یفلح الکافرون اول کې څه ویلو قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب نو اخر کې سوای انه لا یفلح الکافرون وقر رب اغفر کوتا ہے بکی په صفاتو کې الله